چې دا اور په رڼا باندې روان او لري نه اور ویني هغه دا ورشي ای مسافران او د جن فیدی والا خلق ته فیدا لري او د قدرت یو لیا نمونه ده فسبح باسم ربک العظیم سنا او یا د خدای د غلینو چې دا غیر خپل چې غلې سنا او یا د نوم د خپل پاکي بیان او د خدای پاک بیا د قیامت د ثبوت لپاره خدای پاک څلور قسمه دلایل ته اشاره کړې و اول انسان ته د ځان یاد کړو چې تاسو ګوره د نطفه نه پیدا کیږي د نطفه نه د خپل انسان څوک جوړي نو دا ذات چې د وبونه انسان جوړول شي دا دوباره د انسان جوړول شي دوی می ورته وی د ازمکه کې چې دا تخم ما چې د خپل بوټي او ګل لاله زرغونه کی دا څوک را زرغونه کی ماغه دانا چې مخکې څنګه څنګه کې شی واغه شان څنګه به د دې دانې نه جوړ کی نو دغه شان انسان قسمکه کې خښ شي دوباره په خدای پاک د دنه به د قشان انسان جوړ کی درې مرته خدای پاک او بیا د کړو دا د باران او بسوک نازلې د باران د سمندر نه بلاسونو چت شي او چې را کوزيږي نو خوږي او بي شیرینی که خدای غواړي دا به ترخه دهاري دا نظام د چا به دا اور نظام ته وګوره شین شنو بوټو نه دا اور د تاسو سر ګندای کرانات درانا فیدین تیاله او نور فیدین تیاله نو دا سلور دلائل د قدرت د خدای دی او د قیامت د ثبوت د پاره یو گواهو دلائل دی اوس خدای پاک بیان کړي د قیامت پوره تفسیر هو په قران شریف کې راغلی دی او حضور پاک دا بیان کړي چې د نفس قیامت دلایل عقلیه بیان شو اوس خدای پاک د قران شریف د حقانیت او هغه چې کې معجزه د حضور پاک ته نو دا د رسالت حقانیت بیان دی اخر کې نو هغه د دې قوم د عبرت د پاره چې د دې سيزونو نه عبرت واله هغه شاهد کوي گواه کوي نو خدای وي د ستورو دا پریوتل دا د خدای د قدرت یو دی نه خلا دا ظلم خشته ستوري چې اول رڼا کوي او به ډوب شي دا چا راخیجول او چا ډوب کړل تاسو د دین عبرت والے چې د چا کاریګری ده قسم می دی پزړونو د انبیو کرام او د اولیاء او د علما چې زید راتلو د انوار او د تجلیات او د خدای پاک نجم ذریعہ د رڼا او د شغلو ده نظام د اولیاء او د پیغمبرانو او د صالحین او د علما نو زما د قسمی په دې ختمې دور انړې دو دا غستور د هدایت چې د خدای د طرف راغلی او د دنیا د عبرت لپاره د دغه ستور نه عبرت پاله او فایده وانه ستوري نورو در نزي یو ځلند روخانه ستوري پاتې حق قسم خدای په سخري انه لقران کریم دا جواب قسم دی بشک دا قران شریف چې دا یو عزت دا قران دی عزتمن انه دا کتاب لقران کریم دا د عزت والا قران دی لړم دي صفات شکرې بهم فی کتاب مکنون دا په لوح محفوظ کې دی هغه پټ کتاب کې دی مکنون هغه لوح کتاب لوح مکنون محفوظ هغه لوح محفوظ کې لیکل شوی لکه سوره بروج کې براشي انه لقران مجید فی لوح محفوظ دیمه معنا وای فی کتاب مکنون دا پسینو کې د محفوظ د حافظانو پسینو کې محفوظ دریم صفت لا یمسه الا المطهرون نشی ټچ کول دی لرا چو کول دی لرا مسا کول دی لرا ګوتې ورړل دی لرا مگر پاک دی لنشي ور رسیدي مگر پاک نفسونه کدا صفت د کتاب مکنون شي لکه مالکیان چې ول نو مراد د دینه ملایکی دي قران شریف لوح محفوظ ته نه رسي مګر ملایکی هغه ستاسو د انسانانو د دست نه بهر هغه دا صفت د قران شنو لا یمسو الا المطهرون صيغه د اخبار دا معنا ته اشاره مسکای نه دی لره مگر پاک یعنی ګوتی بنه ورور قران شریف لره مگر پاک انسان قران شریف له ګوتی ورورل په حالت د بیاودسه د جنابت او حیض او نفاس کې بندي او د خدای د طرف نازل شوی او دا قران د حضور د حقانیت نه خلا نو د پیغمبر حقانیت هم پکې راغی او د قران شریف هم او دا قران شریف مشتمل له په تفصیلی بیان د قیامت نو تاسو ته ولې انکار کوئ قیامت پر از به پورته کیږي او حساب کتاب بدل کړی کیږي کله دې قران د اوریدو سره سره وتجدون رزقكم انكم تكذبون تاسو روز او شب روزي دا چې انکار کوي د دین د دې قران شریف د حقانیت نه انکار کوي یا پدې کې چې کوم بیان د قیامت تیارې نه انکار کوي په بخاری شریف کې د رزقکم معنا شکرکم ګرځول او فبیاذ الحدیث انتم مدهنون ادهان وایي یو سیز غړولو ته ټوخې کول بې پروايي کول بې اعتنايي کول نو تاسو په دې خبرو پورې اړه پروا نه لرئ نو ما تاسو نه مانو وکړه تاسو په دې خبرو کې شک کوئ وته چلون رسکم پکار دا چې تاسو د دې قران شکریا ادا کړئ په منلو نو تاسو د دې شکر دا وکړئ چې تاسو ته انکار وکړئ حق د قیامت د قران شریف دا بیان نه منه چې قیامت نشته نو خد نو قیامت ځکه نشته چې تاسو یې موږ څوک نشي پورته کوله او ځکه هم نشي پورته کولی چې ژوند او مرګ زموږ په اختیار کې دی ځکه هغه سړی دی د قیامت نه انکار کوي چې هغه وي ژوند او مرګ زما په وس کې دی دا څومره د خپل خبره په دنیا کې ستاره اصل ستاره په اختیاري او ستا تللم ستا په اختیار نو ټیک ته قیامت مو مانا تبه بس د ناراضه لکه تړي او دعوت نه قبول فقط دنیا تراغل به اختیار د بل په حکم تلل به اختیار د بل په حکم نو قیامت نه ولې انکار کوي قیامت کې حستانه تاسو څوک نه کوي تا برا پورته کوي او تا به دوزخ ته نو د دنیا په ژوند او مرګ کې د اختیار نشته دوباره پور درا پورته کېدو نه ول انکار کې انکار هغه سړی کولی شي چې وسی نه حتی ته چې زما وسته نو خدای وی دنیا کې درنه یو تاسو کوم ستاد رشتہ دار پلان او مور چې ساخ بسا ورکه تاسو ورته ټول خپل خپل ولا ناس دی او سینې او خې او جاړه د د د اساخ لګټینګه کې فلالا نو ولې داسې نه ده کم وخت چې راو رسیږي روح ګورګورو ته ستاسو د یو خپل ورشته دار او د دوست وانتم حين اذن تنظرون تاسو ټول ګوره ورته په بخ ونحن اقرب الیه منکم مونږ نږدې دی مریض ته مړی ته ستاسو نه ولکن لا تبصرون لكن تاسو نه دا علم او د قدرت په اعتبار نږدې یا زمون ملائکی نږدې په انتظار کې روح ولا قبضه نو د نوکرانو کار تم بادشاہ خپل کار وای ونحن اقرب الیه منکم مم نږدې و دې مړی ته دغه وخت ستاسو نه یعنی زمون ملائکی او تاسو نه وینئ خدغه وخت کې ولې پس ولی تاسو نه واپس کوي دا روح دی انسان ته کم دا یقیني چې مون سره حساب نکیږي او مون دوباره نه پورته کیږو که په دې خبرو کې رښتینی نو چې دا نشه کولې په دنیا کې چې سړی نه د خپل ځان د مرګ او د جون مالکی اختیار لري نه د خپل پلار او د مور او د نږدې رشتہ دار چې دی په جړه ویر کوي نو چې دا په روز شپ پستر ګوینه چې مرګ او جن زمون په اختیار کې نه دی نو دا قیامت نه ولې انکار کوي قیامت نه دی هغه سړی انکار کوي چې هغه وایي زه نه راپورته کېږم خزه ما دې څوک راپاسي نو چې دې کې وس نشته نو ولې من اصحاب اليمين هغه شخص چې ته د اصحاب اليمين ملائکی ورته سلام او د خدای د طرفه هم سلام ویلي سلام قولا من رب الرحیم د خدای د طرفه ورته السلام علیکم خدای پاک چې پړومبي ځل دیدار خی خپل مخلوق ته مؤمنانو ته نو چې را سرګن شین ورته وای السلام علیکم ورحمت الله دلته هغه سبب یادای چې دا سپیر ولې دي د ګس طرف ځکه چې دې کې دا عمل لې نو خدای په عمل ذکر کړل اما ان کان من المکذبین الضالین او کچریوی دي د انکار کوونکو د قیامت نه په دنیا کې او الضالین د گمراهانو نو د دې لپاره سړي فنزلم من حمیم د لپاره مل مستیا تیار ده د ګرمو یشیدلو وو دته جدا من مستیا د مزید کوي وتسلیه جهنم او داخلي دل د دوزخ د د پاره خدای مزید ګرمي او د دوزخ تیاری او دوزخ ته ورځي خدای وای دا خپل رښتونه بیان دی ان هذا له حق اليقين دا یقیني حق خبرې دي فسبح باسم ربك العظیم تسنا صفت پایا دا غلوی رب د نوم خپل دا غلوی رب نوم یادوا او د خدای سنا صفت وایا ځکه ته د خدای په قدرت ایمان لرې د خدای د عظمت قائل د خدای د حساب کتاب قائل ته سنا صفت وایا چې خدای پاک ته پاغه رس خوشاله کی دا سنا صفت د مقربین کار دی او د اصحاب الیمین نو ته په دنیا کې سنا صفت لزور ورکا چې خدای دې په مقربینو کې راولي او په